په یاد ولرئ د اقرا اسلامی کیسټ مرکز د قصخانی بازار شاته کباړی بازار پیښور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان لله نحمده ونستغفره وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون دا خبره منګه دې تر سوالې وا چې عالم الحيوان دا د الله سبحانه و تعالی د وجود او دا د علم او د حکمت ناشنا درایل پکې دي ولکشانې موږ او تاسو د توجه ضروری ده او دا بیان اورېدل د دې لپاره چې زموږ توجه پیدا شي زړه غافل شي دماغ واوړي بل طرف ته نو دا تذکره وشي به ته سړی متوجي شي د دې وجه نه خبرو ته هر وخت ضرورت چې سړی سفر کې کې حاضر او ککوري او کپ یو بل سو مشکلاتو کې ګيري خو دا خبره اوریدل د تذکر د لپاره ضروری دي چې سړی ته زړی خبرې به ترایې دي تاسو لږ شان سوچ وکړئ دماغ استعمال کوي ما سره شریک منګه دا خبره کوله چې دا حیوانات الله عزوجل انسان د پاره ټول حلال کړي نه دي ټول حرام کړي نه دي هغه حیوانات حرام کړي دي چې کما ضرری دي د کم په وخه کې فساد ده که انسان یو خوري نو هغه نور خراب شي لکه ازمره ګدړ شرمخ او د باز د ټپس وغیرہ وحی چې دی وخړلې نو تا کې به د درنده ماده پیدا شي تب شکون کې جوړ شي او الله دا نه غواړي چې داغه بنده دي شکون کې وي نور دې ماتي بلکې انسان له پکار د جده کې د ملائکه خوې وي چې بل له فایده ورکړي او چاله zarar نه ورکړي او د کې دي د درندگان خوې نه وي د حیواناتو د چې بل ورکړه سکه چې بل ماتي او داغه ژوندۍ خرابوي ازمره په ګډه ورو دانګي استه ماته کی خېټه ولا سری کی روح ته والی دې ته نه ګوري چې بچي به واړه وي خېټه کې به بچي وي مالک به غریب وي دی یو شي ته نه ګوري خو بس سره خپل خېټه مړای الله عز وجل زکه موږ د باز حیواناتو نه منع کړیو چې دا مخوري دې سبستاسو په مزاج کې په ماده کې دغه شان فساد پیدا شي دا خبره معقوله ده د نمبر الله عز وجل دا باز حیوانات چې کوم فیاده پکې داګه موږ حلال کړی دي په دې کې ته به وګوره دا باز مرغان الله حلال کړی دي بلکې مرغان کې ډيري حلال کړی موږ له خدا مرغان الله پاک به دو قسم کړی دي یو هغه دي چې سړی له الله اس کې ځان ور کوي او یو هغه دي چې ځان نه ور کوي دا ولی کدا ټول مرغان د سوي چې موږ او تاسو به قادر وې په هر ځای کې هر مرغه موږ نیولې شولې نه پدې کې نقصان دا و چې انسان په حرسناک دی او خواهشات والا دی نو موږ به دا د هوا مرغان رانیولې او ار ورځ به بس د مرغانو وګم خړلې غرمه به د مرغو غوخه او مازیګر به مې ماقام به مې سر پاچو سره به موږ د مرغانو غوښه خوړلې نو د دې د خوراک د وجه نه به د انسان په بدن کې انتهایی ګرمي پیدا کېدلې ځکه مرغان ډېر ګرم دي داغه د بدن داغه د وجه نه بزمن بدن کې ګرمي وي نو شهوات به انتهایی ډېر وي د سړي شهوات بدون ډېر وي چې به به صبر نشوي کېده د خپل زوجي باندې وی باندې به صبر نه کېده په دوه په دریو په څلور به صبر نه کېده په حرامو کې به هر وخت واقع کېدل ځکه دا ټول شهوتی بنده باندې جوړ شوی وي الله دا نه غواړي چې داغه بندگان دي داسې خواهشات والا شي چې بالکل دغه صبر نه کېږي د خواهش نه ټیک د دې په بدن کې خواهش تا پای کې پیدا دی الله عزوجل چې موږ تاسو کې خواهشات چولې دي دا خپل حکمتونه لکه باز داینه مخکې ما بیان کړیو لیکن د څه الله نه غواړي چې بنده دې ټول شهوتي شي ان الله یبغض عابدا شهوانی الله دا هغه بنده سره بغض کوي چې مؤمن هم ځان توای او ټول شهوتي وي بس خواهشات او خواهشات شپم د په خواهشاتو کې د ورځې په خواهشاتو کې دا د الله خوښ نه وي هغه بنده خوښ نه چې خپل خواهشات قرباني الله لپاره نو ځکه دا بعضی مرغان الله عز وجل موږ نه جدا کړی لاس کې نه راځي په ډېر تکلیف به حاصله نو د دې د وجه عام خلک د مرغان غوښه نشو خړلې لیکن زمونږ د صحت د جوړولو لپاره او د جنت د یادېدو لپاره چې جنت مونږ ته راځي چې الله بعضی مرغان زمونږ لاس کې راکړي لکه چرګان دي دا الی دي بتی دي او دارنګ بعضی کوتري زرکان وغیرہ وغیرہ داسې مرغان چې هغه د سړي لاس کې راتلل شي چرګان خو خاص کر زمونږ استاد لاس کې دي دا د دې لپاره چې د دې وخه مونږ استعمال نه په دې باندې به صحت خش په دې کې به دا فائدہ وشي چې سړی ته به جنت راشي دي د وجه نه همیشه د پاره دا طریقه یاد کا چې یو مزیدار شینه خون واخلي د دنیا یو مزیدار شینه جنت دی باندې راځي دا وا چې الکه ګوره دا څومره مزیدار شې دی جنت کې به سونه خوندي د دې مثال دل درکما شریعت متطهره کې ورېخم د سړي لپاره حرام دی لیکن د څلور غوته په مقدار اجازه ورکړې ده دا ولې د دې راز درجه د څلور غوته په مقدار ورېخم ستا په بدن سره لګيږي نو ته باغې لګوتي ورلې وته ګوري به چې دا څومره خسته ده جنت کې دا ټول جامې د ورېخم وي دا به څونه مزي دا دومره ډولي او خوندور او دومره خوند کې او بدن سره دونه مزیدار لګي حالت به لا څونه مزي یو حدیث کې دی وایي نبی صلی الله علیه وسلم ته چا د ورېخمو څو جامر علی غلې واه هدیه کې نو صحابه کرامو دا ناشنا ولي دلم د شاړه ولا راړه ولا او دا چې ګوتی په والي تعجب وکاو چې دا څومره نرمه ده او دا څومره خولې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم زر دای توجه واړه جنت ته وی فرمایل چې لمنادیل سعد فی الجنه خیر من هذا سعد ابن معاذ له الله رب العالمین په جنت کې کم دسمال ورکړی دی کم تولیه ولا ورکړی دا هغه د دې ورې کوم ډیره غوړه ده نو په دې کې ډېری پیدا نبی صلی الله علیه وسلم بیان کې په دې ټکی چې سعد ابن معاذ جنتی دی هغه الله ورې کوم ورکړی دا په ذکر ته بیان او دې دې دې توجه هغه تر تواړه ولا چې دنیا کې دا شی خوندور دی مزیدار نو دې باندې جنت سره راځي سره د خپل اهل او د خپل خدي زمیلاو شي داغه د حسن او جمال نه لږ متاثر شي داغه نه لذت او مزه والی نو انسان د جنت حوري راي دي چې التب الله پاک پاکي خزي چې بالکل غصي والا نه دي او ګندګي پکې نشته هیز او نفاس پکې نشته دي او عربا اطرابا لاصحاب اليمين دي او خيرات حسان دي او دارنګه کانهن الیاقوت والمرجان دی دا غیب څه حالتي چې الله رب عزت یو انسان لور کی او د د مخ ته راولي او د په نکاح کې ورکی او دارنګه چې نه بیماری وي او نه خپګانی او نه سړی وږي وي او نه په فقری او نه په مرزي او ځواني وي ځواني وي او هیڅ یره د چا نه وي د الله د طرفه پابندي نه وي نو د دې انسان به د خپل اهل سره څه حالت وي دا به په کومه مزه کې وي د دې مزین الله عزوجل داسې تعبیر کړی دی فی شغل فاکهون ان اصحاب الجنه اليوم فی شغل فاکهون جنتیان نن ورځ چې جنت ته نه وتل په داسې مشغولتیا کې وي فاکهونه مزي اخستون کې وي چې داسې به مشغولې چې جهنميانو ته به د سره فکر نه او چې په دنیا کې څه کیږي په جهنم کې څه کیږي د آخرت د حشر په میدان کې څه کیږي دې ته به فکر هم نه ځکه الله عزوجل به داسې مزو کې ور داخل کړي فی شغلن فاکهون مفسرین وایي چې راجح تفسیر دا دی فی ابتزاز الافکار جنتیان به بدی کې مصروفي چې خپل اهل سره به ملاويږي لکه څنګه چې په اول ورځ باندې او په اول شپه باندې سره د ناوي سره ملاويږي نو دا په خپل کوټه کې انتهایی غافل وي نو جنتیان به دغه شان غافل وي د چانه به غافل د عام جهنمین او د خلکو د عذابونو او د تکلیفونو نه به بغمه نو د دې د پاره چې د دنیا یو لذت منغو تاسو والو یو مزوالو په دې جنت را یادول پکاره همیشه د پاره دا طریقه ځان سره یاد لري یخي وبدي وسکره شربت جنت به دې باندې راحت کې دې دونه مزه وکړ ته بسونه خوانې یو مرګري سره سفر وکړ چې هغه ډیر مزیدار مرګري ته اجازه که په دنیا کې مرګرو سره سفر باندې وځي سونه خوندې نه په جنت کې وحسن اولائک رفیقا چې سره د انبیاو د صالحینو د شهداو او د متقینو سره دا غي سره مرګرتوب شي او دا غي سره گاونډي توب شي او دا غي سره چکرې شي هغه ته بس عمر مزي وي دنیا کې ته غرونه ته چرته لاړ شي چمندونه ته لاړ شي نه هغه زراعت الا اخره دا ټول خبره ځان سره په ذهن کې د نوٹ کا هر لذت چې په دنیا کې ته الله اخلي نه په دې جنت را دا د دې د وجه الله دنیا کې دا بعضي خوندونه دي د پاره مقرر کړی دي لکه څنګه چې دنیا کې عذابونه الله پاک مقرر کړی مصیبتونه مشکلات دا د دې لپاره چې موږ ته جهنم راځي که دنیا کې موږ مشکلات نه لیدل چرته ګرمي نه وي چرته اور نه وي د جهنم اور هغه به تاسو په سره دیږي د دنیا په اور باندې به تر دیږي دې ته وګوره تاسو نه ګرم دی الکه د دې خواته ورته څونه مشکلات بټای لکه لاړ شو دا اور د څه غراره کوي سم غراره د دې اور خيږي دې بټای نه نه هغه ورته وګوره بیا د جهنم اور رايات کا نستا زړه بنرم شي چې الله کدی ته انسان ور پریوځي د انسان بس څه پاتې شي نه به ډکه پاتې شي لا تبقي ولا تذر نه به وکه پاتې شي او نه به د داغه پوستکه پاتې شي او نه به یو رک پاتې شي ټول به ولوسي د بټۍ ته کې سره ور پریوځي د بټۍ ته کتاب شرط لیدلی وي داګه قرار او داګه روبم شرط لیدلی وي نو د جهنم اور بسړي ترایي شي د دنیا مشکلات سړي ته آخرت راځي دی دي کې حکمت دا دی چې الله عزوجل دا بازي مرغان حیوانات وکه موږ له حلال کړی د دې لپاره چې موږ صحت پکښ موږ به رب العالمین بندگی وکړو او موږ په دې باندې جنت راځي کو په دې حکمت تاسو پوه شئ د الله رب العالمین په کائنات کې یو دا حکمت ده او ما تاسو ته ویل چې دا من قطره من بحر بیانو د دریاب نه یو سات کې بیانېږي په دې حیواناتو کې رب العالمین قسمه قسم نور حکمتونه او رازونه ته وګوره الله سبحانه و تعالی د حیواناتو د خېټونه من له پیرا کوي و ان لکم فی الانعام العبره الله فرمای په دې چار پیانو کې ستاسو د پاره ډېر عبرت پروت دی لکه څنګه ته وګوره دې حیواناتو ډېر عبرتونه پکې دي یو یې بیان کړی دی په دغه آیات کې لکه یو دغه عبرتونه دا دی چې الله سبحانه و تعالی دا حیوانات چې پیدا کړی ټول د وبونه پیدا کړی دي الله عز وجل قرآن کې دا فرمایلی دی والله خلق کل دابه من ماء هر حیوان د وبونه پیدا دی او به دا حیوانات الله پاک د انسان تابع کړی دي عام حیوانات یو وړو کې انسان به وي په سنډه کې به پیزوان واشي د شي برا کان یو چوکه به وتنی ولي او به منډه وای کدی سنډه کې الله سبحانه و تعالی دا د عاجزۍ ماده نه پیدا کړي دا د تسلیل ماده به نه پیدا کړي او د کې د تکبر ماده وي او د کې د په مزاج کې تکبر وي او د چا خبره نه منل صفت پکې وي لکه ازمری کې دا صفت د چا د چا خبره نه مني دا چا نه تابع کی ازمرو کې الله دا صفت چوله ازمره هر شی ماتي او هغه د چا تابع کیږي نه نو کچرته الله دا سندګان هم د سې کړی وي او خان هم دا سې کړی وي غویان ما نو د یو سند مقابله د ټول په خبر کولای شو دا نشي کولای که یو سند شرط راخلاش او په دې بازار باندې ورشي هر څو به دکان باندې دکان ته بدن نه وځي د چې منډه به په دې بازار کې ویني چې د ټنګ نه منسوخ دونه منډه نه وي لکه د سند نه چوي او که وښ شرط راخلاش دا هغه څومره روغ دی او که غویا شرط راخلاش دا هغه به څومره روغ دی لیکن الله سبحانه و تعالی دا ټول حیوانات موږ تابع کړی دي انسان به د پاسه سوري هغه وږي او هغه تګي وي لیکن بیا ستا تابع دي وذللناها الله ځان ته نسبت کړي دي زمير د متکلم ته وګوره وذللنا موږ دا تابع کړی دي چې د الله ذات دا تابع نه کی زموږ د پاره دا کوم طاقت ده چې هغه د سنډه ته ویلي چې ته د انسان تابع شې قسم د جواب قسم مناسبت کو تاسو ته معلوم ده کنه ده معلومه الله فرمای دا اسونه چې دی په دې باندې ز قسم کوم چې ګوره دا تاسو تابع دي ته په سور شي او د دشمن منځ ته ورولې او هغه په تور باندې دلوي او حال دا چې بهم ستا تابع دي در کوټي معمولی کمزوري انسان قوي قوي اسونه د چې تابعداري کوي چې خپل وینه توي او بهم ستا خبره مني لیکن انسان ان الانسان لربه لکنوز الله ډیر لوی دی او انسان ډیر وړوکی دی او د الله ډیر انعامات دی په دې انسان لکه د انسان دونه نعمتونه په اسمان نشته لکه د الله چې په انسان باندې دي او به هم دا انسان د خپل لوی الله ناشکری کوي د الله زموږ بدی بیانې ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید انسان د الله ناشکر دی او د دې گواه هم دی منګه دا گواہی ورکو چې الله مستحق شکر ونه کاوه الکه چې ارکره دا گواہی ورکې چې الله عزوجل زما منعم دی زما خالق دی موږ له دا ټول شي نه راکړي دي نبی شکر ولې نه کې پکار دی چې به سره شکر وکي خو دا دلیل دی د غفلت دا دلیل دی د انسان د جهالت دا دلیل دی د دې خبرې چې دا انسان جری علی الله دی په الله باندې زړه ور دی دي د وجه نه بعض بندگان هغه د الله داسې مشتا چې الله باندې ځورتیا نه کوي د الله د ذات نه غفلت نه کوي داغه هر وخت شکر گزار بندگان دي وقلیل من عبادی الشکورا لګ بندگان د الله داسې دي چې داغه د نعمتونو شکر کوي لګي دي نور عام بندگان د الله شکر نه کوي نو حیوانات کې یو عبرت دا دی چې الله سبحانه و تعالی زمونږ تابع کړی دي زمونږ منقاد کړی دي دي خبره ته ګورئ الله سبحانه وتعالى غل عقل نه ور کړی ولی کدی حیوانات له مکمل عقل ور کړی ویل کله انسان په شان تا به حیوانات کې زمنګ نه زورم ډیر دی طاقت هم پکې ډیر دی هغه به ډیر هغه کارونه کول چې موږ بنشو کړ به موږ چرته تابع کېدل د څه اسباب او لارې باغی جوړول چې موږ به تابع کول د ځان دا چې لارې باغی جوړول لیکن الله ولا عقل نه ور کړی الله سبحانه و تعالی له بده چې لاسونه نه دی ورکړي لکه د انسان په شان تا ځکه انسان چې دې ته محتاج دی چې دیوال جوړ کړي انسان دې ته محتاج دی چې شی برابر کی ځان له صنع او کی لوکه لرګي جوړ کړي او حیوانات چې دی الله سبحانه و تعالی له دغه شی نه دی ورکړي هغه هم چې په ځمکه باندې شپه تیاري نی کوټه ته اجازه شته چې ځان له جوړږي او نی کومه کاسې ته اجازه شته او نی کومه پیاله ته اجازه شته چې په کې وسی الله ولا دسه بدن ورکړي په دسه طریقه باندې جامي حیوانات نه غوندي نه الله دا جامو په مقابل کې ډیر د شي سرمنه ورکړی دا د حیواناتو لا بعض له دا اختی پر راکې جوړی په بعض باندې باندې کې راکې جوړی وي په بعض باندې وړې راکې جوړی وي او دا سرمنه ول د شي ورکړی دا چې د یخنۍ او د ګرمۍ د فقې اغه لرا منګه په جامو باندې د فقو ګرمۍ وښني سرابیر د تقیکم باسکم الله او د دې لپاره چې اسمبلی چې دا داګه د لپاره د سیوري کې بستره ګړه چې اسمبلی نه د خپل شاده هغه د لپاره بستره هم ده او دا غیر لپاره د ګرمۍ د یخنۍ نه د بچاو ذریعہ هم ده او انسانان د لپاره کې دا پیدا لري چې ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الله فرمای دا غیر د پشم نه دا غیر د وړینا او دا غیر د هغه وجهونو نه تاسو لفیدی ملاوی نګوره د انسان د پاره به کې پیدا ده او د حیوان د پاره به خپل پیدا هم دا څومره دی دی باندې شای سوچ وکي بعضی حیوانات الله عزوجل مضبوطه سرمنه ورکړي دا چې قوي مضبوطه سرمنه ورکړي چې دا غي پوجا باندې د ګرمۍ او د یخنۍ او د خپل مشکلاتو نه پاګې باندې بچ کی حیوان ته الله دا لکې ورکړي باز خلک وایي کې پیدا نشتا دا غلطه خبره کوي په لکې کې الله ډېری پیدا چولې دي یو لکې کې دا پیدا چې د حیوان د عورت په پټ دي د چې بیل نه ښکار کیږي بلکې دا غي پوجا باندې پټي بل پیدا دار چې د حیواناتو لاس نشتا د چې لاس چې دا غي پوجا باندې ځان نه مچان یا د ځان نه ضرر لريږي الله دا لکې دې لپاره ورکړي دا چې په دې لکې باندې مچان هغه هغه حیوانات هغه مچې چې په دې باندې کینی اینه تر راکاږي ماشي په کینی وینه تر راکاږي نه په دې لکې باندې هغه وی راوي دا رنګ داګه بدن کله خارخ کوي نه په دې لکې باندې هغه د خپل خارخ د پکې هغه زیاته سی وای نه خارخ استلری شي الله سبحانه و تعالی ولا دا ور کړی دي بعض حیوانات الله غاټه غاټه خکری ور کړی دي چې هغه کې مختلفې پیدې دي دا غخکرونه دوايانې جوړيږي هغه خکري چې کوم دي د نور حیواناتو مقابله پکې او د هغه خکرو په وجه باندې هغه ځان د قسمه قسم فیدی حاصلې الله غل دونه به پوي ورکړي دا, دا زبی چې دا زبی دا وسې چې دي دا غیغاټه د خکري بالا څنګه چوتا وای وګدي د خکري انداز په ځنګل کې کړه ته پسې منډه وې هغه د څه کوي چې دا خپل سر شاته کې دسي او دا خپل دا دغه چې کم دی دا اثرې او دا د دې دا سنگ چې کم دی ښکری دا د خپل شاس را ولګي د دې لپاره چې په ونه کې نه خېلی نه ولې کم د سې نه روانه د دې ښکری به ځای کې ونه خېلی او ایست به راګیره چې انسان به راونی سي نو خپل سر د سې چت کړي دا ښکری کته کړي وشاته او منډه وې لګي الله ولا دا پوهه ور کړې دا داسې شعور یې ور کړې ده نو حیوانات کې داغي سرمنه تک ګوري کاشه ته ګوري عبرت عبرت بالي دي ته ګور الله سبحانه وتعالى بعضي حیوانات له خاص کر دي مرغان له ججوره ور کړی وي حوصله چوتا وای پښتو کې موږ استعمالار کې پلان کې حوصله نشته ده یعنی ججوره نشته ده به صبر ده دا حوصله چې دا د الله ولې دي مرغان له ور کړی ده دا د دې د وجه چې مرغان چې دي نه پتا دی خوراک کوي زر زر کې یریږي د یری د وجه نه هغه خوراک زر زر کی کله دل دا جوړه نه ور کړي نو دا په نری کلمه ده نیو دانه به خړل نه په کله روانه وی روانه وی نیو غنټه پس به به بل دانه به اوچتاواله نو په غنټو غنټو به د خپل خوراک تناس نو به بچانی ولې او چا بچتلې او یا به مړېدل نه په تکلیف کې بوي الله دله مخکې د یو بوجي غوندې ورکړی دا چې زر زر خوراک راټول کاږي کې واچي په تادې باندې زر زر پای کې ورواچي دا جوړ اړه کوي به داګه نه وي ودانه دنه کول موتزي وي ودانه داینه کول موتزي ول ته هضم کی الله په دې حکمت باندې کوی شي کنه دا چې جوړ چې رب العالمین ورکړي دا د دې لپاره دا حیوان زر زر ځان د خپل غذا یو ذکر ټوله کی او په ججوره کې واچي او به رسته دا کلمو ته به وي ودانه تیزي او داګه نه بدله صحت به کیږي فایده به کوي هضم به رسته راځي خلاون دې ټکول پکار دي به دې عام مرغان الله بغا کونه نه دی ورکړي غاخونه غاخونه نشته چې پاګه باندې خپل دانی ماتيږي غافل الله نه دی ورکړی هلکه غاکونی ورکړی وی چرته نو که یو انسان غرانه ولې او دا داړي په خخه کړی وی نو د دنه به غوخه بالکل وړل کزر کوم چرته نیولې وی مړزم نیولې مثلا یا یو بل مرغه چې د خوراک یا د ښکار د پاره وی باز دې مثلا باخدا شاهین او ټپس دغه الله تیر تیر غاکونه ورکړي وي او زهر په کې چولې زو بخواله نشي ورتل لکه مار له سو خواله ورتل شي خلک د مار نه منډي وي د لړمر کوټه حیوان د خلک منډي وي زهر په کې دي نو دې الله نه زهر ورکړي دي نه غاکونه ورکړي دي د انسان د پیدې لپاره خنو شهر کړه دانه وخوري نو دانه خې ماته نه کړه د جداروغه جوړه تیر چې دا به څنګه چل کی الله دا غیله بل دا غاکونه عوض ورکړل هغه دار چې کلمی او د دې معده چې دا انتهایی ګرم الله پیدا کړی د انسان د معدې نم د مرغان معده ډیره ګرمه وي او د چرګان معده انتهایی ګرمه وي نو دا هغه د څه ګرمه لکه اور چې بګي بلی دا دانه چې بګي ورشي په خپل بګي پخشي چې پخشي نو پخ پوخ خوراک او ورته ورته شي او دا هغه چې کړ خوراک ته جوړ شي ته کلمو تلاړ شي الله سبحانه و تعالی د غاښونو په عوض کې هغه له د معدې ګرمي ورکړې ده د کلمو انتهایی ګرمي ول ورکړې ده الله سبحانه و تعالی دې حکمت ته وګوره هغه څومره حکیم ذات دی علیم دی نه په حیواناتو کې قسمه قسم عبرتونه دي چې سړی هغه وګوري مرغانو کې الله ډېر زیات حکمتونه پیدا کړي بعضي مرغان دسي دي چې هغه وخه خوري او اډو کې نه دا نه لچې دار وباسي د شیوزه کې مردار وشي دا غنلی پسې ورشي دا غډو کې کې دنه نه لیوي نه دل چل نه ورځي چې دا تر وبس نه دا غي سوري لاول ګوري چې تر دې پټونګ باندې وای وای نو که پوز ونتی وی هغه را کولاو کی که پوز نه نه به دې دا چل ورځي الله ولا دا حکمت ورکړی دا دا ډکه ځان سره په خپل کې والی او چتی کې او چتی کې او یو غرله لړشي د څه الاخره لا شي شلته کمري وي نو دا ډوګه بره بوزه د بر نه را خوشي کې په کمر باندې چې را کمر باندې خوشي کېسته په من باندې ماچ چې په من باندې ماچ شي نو دا هغه غنله هغه به سره شي استراکږي وي خوري ډیر مرغانو کې دا چلله الله ولا دا حکمت ورکړ دا غړ غړ مرغان چې کوم دي هغه دا حکمت الله ورکړ چې دا ډوګه نه لې په دې طریقه راوځي او دارنګ الله غیله نور حیوانات پیدا کړی هر مرغه چې دی دا غړ غړ مرغان دا وکي خوري او دانی مل الله ورکړي وکي مل ورکړي او دا وکه ول کوم ځای کې پیدا کړي په دې وچه کې نور واړه مرغان الله پیدا کړی کله دا مرداري کې یغه خوري او چې دا وته ملاو نشي کنه الله رب العالمین حکمت ته وګوره په دریاب کې الله دا میان پیدا کړی دی او په ټولو حیواناتو نه په دریاب کې میان ډیر دي د هر حیوان نه او دا کچر د تاسو لیدلی وي ما یو وخت دا لیدلی په دې جاز کې موږ نرسو زه حج ته تلم او د سیو دغه لګولې او ټي وي لګولې په دې جاز کې او هغه کې دا مرغان او دا حیوانات کې وخت خلک مشغولې اس نه پدې کې د دریاب دا دغه خودل د میان او پاګه هغه انواع او هغه اقسام او دا هغه دریاب کې دنه پټو اخستې وي په کروڑا قسمونه میان پکې دي په دې دریاب کې دنه قسمه قسم رنگونه والا او غټه او واړه او غونډاري او دا قسمه قسم اندازه چې دا دریاب سم د ډکی لکه د شګو په شان ډک دومره ډېر پکې الله پیدا کړی د دې وجه دا د دې میان د ډیروالي وجه چې دا میان چې دینو غټ میان یې مخوري په دریاب کې چې کوم نانګان دي هغه دا واړه میان دغه غذا ده الله ور دا ډېر زکه پیدا کړی انسانان یې استعمالي هغه مخوري او بل دا د چې د دریاب زنګلو کې چې کوم حیوانات دي لکه شرمکان و غیره هغه دا میان خوري کله چې هغه وږي شډیر شرمکان او ګډړان او دا قسم حیوانات چې ډېر وږي شي غوښه ته نه ملاويږي نو د دریاب غاړې راشي د وبو په غاړه باندې سملی نو کله چې دا دریاب اخوالش ابي تر چې دا مېن کله دی غاړې ته راولي نو دا به ضرور ټوب کی او هغه مې راونیس بعضی مرغان د سې دي چې الله سبحانه و تعالی هغه له دا شعور ورکړل چې هغه زیه په دریاب کې مېن خوري په ونه کې وتناش مې خورک تاسو لیدلې وي هغه مېن ته ګوري چې کوم ځای کې ویني زواره پر اول وي او د صحرا غټ غټ مرغان چې کوم دي هغه هم د دریاب غاړې لرازي پاګه کې ناس ته وو دا ناس ته چې مایا کله راځي د زر په ورټوب او راوی نه شي غلا الله سبحانه وتعالى یو ته ار وخت خوراک مور کوي او وکه او تور رسي دا الله پاک چې رزاق او تزکوي لیکي چې دا الله په دې نوم باندې به ته پوهې شي چې ان الله هو الرزاق الله رزاق دې ټول مخلوقات ته رزق ورکړي وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها په دې دنیا کې چې څومره زنده سر دي الله یې رزق ورکړي ایوږي کینا ضرور ته رزق ورکړي کدا یو مخلوق ته سپارل شوی دا رزق دا ټول حیوانات به تمړوي او یو یو دوه حیوانات درې بچرته ژوندۍ ونه ټول به تمړ شي وي الله دې هر یو رزق ورکړي او د ټول انسانانو چې په کرونا او عربو انسانان دي د ورځې ټول لري د خور کوي سوچ چې شي غواړي الله ولا غور کوي دا د الله رب العالمین رزاقیت دی کاغه چرته دا نه ور کوله د دې مخلوق ته به رزق د کم ځای نه ملاو شي بلکې هغه چنجي چې په کانو کې دن نه دي الله غیل رزق مر کوي او هغه مرغان چې په جالو کې دي غیل الله رزق ور کوي یو واقع کې راځي وي یو سړی وایي زه ځنګل ته لاړم نو ال تماول د چې مرغره او هغه راځي ونه ته او څو دغه کوي دا څو خوراک راوړي او یو ځای کې چي وزه د شور وختم دیونه کې موګه ته دا چی شه دي چې و مې کاتنه یو مارو او هغه پسترګو باندې ورل شوی وو او دا مرغې الله سبحانه وتعالى زړه کې د دا شفقت چولې او چې هغه خوراک راوړو د دخل کې اچاو نو ما ته پته ولګیده چې الله سبحانه و تعالی دا سره رزاق دی هغه مخلوق یو تابع کړی چې یو بل دشمنان دي مرغان چې کوم دي دا د ماران دشمنان دي مار د مرغې دشمن دي لیکن دا غیر کې الله چولې د چرآ شدید رزق ورک دا د الله رزاقیت دی چې هغه د مخلوقات زړونه کې داشي لکه بل ما دا ویل چې بعضی مرغان زړه کې الله دا چولې چې خپل بچو له رزق راوړي او کم مرغان په زړه کې چې الله دا خبره نه دا چولې نو هغه بچي ول داسې مضبوط پیدا کی قوي ول پیدا کی چې هغه خپل د رزق طلب کولی شي دا ولې ورځ دا خرچ کم دی خپل بچی له هغه نه راوړي غیا د دې د وجه دا ولې ورځ نه هغه ګرځي هم او دا ولې ورځ نه خوراک کوي کله چې پیدا شه د واره پس مګه ګرځي او د واره خوراک نو د دې د وجه نه الله سبحانه وتعالى په اول ورځ باندې ګرځي هم په اول ورځ باندې خوراک کول شي په غیر په خلاف د انسان یا د باز مرغانو نه چې هغه په اول ورځ باندې دغه نشي کولای نه ګرځي دیش او نه ځان خوراک پیدا کول شي الله د مور او پلان په سر کې دا شي فقط چولا دی وان لکم فی الانعام العبره حیوانات کې ډیر زیات عبرتونه دي دا خو موږ سه باز رالو الله فرمای یو عبرت دام ده نسقیکم مما فی بطونه د دې حیوانات په خېټه کې دنه تاسو باندې مونږ شي نسکو من بین فرث و دم خوشی او وینا دا غي په مابین کې لبنن خالصه سچپي سای غل شاربین چې د تیریدونکو د پاره د سکون کو د پاره په اسانۍ باندې تیری دا د الله سن عجیب نه کده ګوره چې دی غلان ځکه اصل کې وینه وی وینه الله عزوجل دا وینه نه است دا پیر وباسي او په دې پوی کې نه د خوشاله بیوي او نه به کې د وینې اثر وي کچرتا دا پیر او تله د غلان زنا پاغي کې وینه وي دا بنس کله اې دا چاړه کیږي یا د خوشاله بدبوئی پکې وي اې دا چاړه کیږي به بڑا وته نه کېده دي کی اشاره د دې ته سورته نحل کې د آیت ده چې بندگانو خالصنا تاسو سچ په غواړی کبه په کې وینه چا واچولا یا په کې خوشیان واچول یا ساس کې می تیزه په کې چا وکړلې دا لاسکه چې وبې په کې واچولې تاسو هغه په ته تیار نه چې هغه واخلې دارنګ الله رب العالمین ګور نه قبل استاسونه مگر هغه عبادت چې خالص د الله لپاره وي چې نه پکې ویني نه پکې خوشایني نه پکې ریای نه پکې شرکی نه پکې مخالفت الرسول خالص رب العالمین لپاره هغه عمل بدن الله قبلې په دې مثال په شی دا د قران اشارات دي قران کریم کې یو لفظي معنی وي او اشارات د قران وي لكل آیه منها ظهر وبطن د هر آیت کریمه ظاهر مشته باطن مشته او دا چې الله شاته ور نصیب کې دي ته علم د قران وای دي ته حکمتونه وای دي ته فقه فی القران وای فقه فی التفسیر نو د دې د وجنه دا د الله د قدرت یو ناشنا نه خلا او په یو کې الله دا کمال چې ولې چې ویني خلینا سائغن په به اوسه په چانه نه خدي کمال به کې په یو کې دا چې ولې لبنو کې چې دا د په د وبو په ځم کار ور کوي د خوراک په ځم کار ور کوي بل څه د څه نشتا چې دا خوراک او د سکاک په ځای کار ور کوي په غیر د زمزم د وبونه زمزم وبم د سیدی چې هغه د خوراک په ځم کار ورکي او حد پوره او د سکاک په ځم کار ورکي او په یو کې الله دا صفت ډیر چولې ده چې خوراک او سکاک دې د وجه نه ماشوم بچي چې د وبنس کی ډیر مده وبنس کی ولې ځکه د په یو کې خپل وب الله چولې دي الله سبحانه وتعالى داسې مزیدار شی پیدا کړی د ټولو په یو نوې بهترین په چې د زنانه دي د زنانه په یاد ټولو نه غوړه د صحت لړۍ پیدا مې دي د وجه نه ماشوم به زر راغټيږي د انسان الله پاک ډېر احسانات وسه کړیږي نو د د مور په دې ټولنه مزیدار کړی دی د انسان په هغه ډېر مزیدار کړی دی د پاره د انسان یو خوري او دا پر هغه شي صحت به کشي او جزر ترقی وږي او خپل الله پیژني الله موږ صدر کوټیوال نه سن احسان کړی ګوره هغه د مور په را باندې را کولا او کړه هغه مون خړل او داسې پیل شو داسې به څارګو شو او داسې پر هغه شو لوس نه شکرې دي د وجنه چې الله بندل عذاب ورکړي به مناسب ده دیم نمبر پیسې دی وای دا د ګړو دا ډېر مزیدار پیسې صحت د پاره او دیم نمبر پیسې د غواګانو دی دا ایب مبارک رسول الله صم فرمایلی دی چې البانها وسمنانها شفاء د غواګانو پیو کې او دغه په وړو کې شفاء پرته ده دا چې سره استعمالي غوړي د غوا او پې د غوا چې استعمالي دي کې شفا ده یو روایت کې راځي ولحوم هدا په غوخه کې لګ بیماری ده په روایت کې سندن مقال له علماو خبره اترې په کې شته چې غوخه کې څنګه بیماری ده نه کې لګي خبره شته غرض دا دی چې الله سبحانه وتعالى دغه پې پیدا کړی دی به دا نه رښت پې د میخوري او ورپسې به د وخانه پې دی دا وی کی هم فیدې شته خو په نسبت د انسان د پوی بکی کمی دی الله سبحانه و تعالی د قدرت نخي په حیواناتو کې غډیر زیات دي داغه سترګې کو ګوري داغه شکل کو ګوري داغه په څلوري باندې تک تک کو ګوري او داغه سم لاستو ته وګوري که پاسې دوه ته وګوري دا ټول د الله د قدرت نخي دي او د انسان تابع کېدل سار کې دا وتل او خپل زیات د تګ او دا غزنه به تماخان خپل کور تر واپس کېدل او مالکان له پي ور کول د ټول د الله سبحانه و تعالی د قدرت او نخې دی او دا عبرت د زمنګ لپاره او زمنګ سورې دل پاګې باندې غاټ حیوان موږ راونی سو او چاړو ته به دې مری باندې کېدو علاله وینې ته ویستل شي او دا وخت موږ په خلکو وی خور عام حیوانات موږ استعمال کوم خوړه د غوا غوا کې منګه وخوړل د میخو منګه د ګډو بزو منګه د مرغانو منګه د چرګانو منګه د عام حیواناتو غوا کې انسان وخوړل دې لپاره چې دا په مزم والی او صحت په دې باندې خشي ځکه د غوا کې په وجه باندې د سړي عقل ډیری څلوي خو د سړي غوا ونه خوري نو د په عقل کې نقصان پیدا کیږي د غوخه د خوراک د وجه نه आवाज صفای کی د غوخه د خوراک د وجه نه د الذ الطعام د الذ الادام په دنیا او آخرت دنیا او آخرت دواړو کې مزیدار خوراک د غوخه دی چې الله سبحانه و تعالی موږ تاسو ته پیدا کړی دی ګور غړ حیوانات یې زموږ تابع کړی دی او موږ هغه سملو دای د غوخه نه پیدا لو د سرمایې نه پیدا لو د پوی نه پیدا لو او دا رنګ دا غي د ډکو نم پیدا غستري کی او دا غي دا د پشم نم پیدا غستري کی د خکرو نم پیدا غستري کی د هر شي نه پیدا پیدا ده نو یو پیدا ته دا مغسل پکار دی چې سړی په خپل الله پیژني دا د ټولو نه غټه پیدا ده چې خپل خالق سره په دې حیوانات باندې پیژني هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا دا چې حیوانات کې نور فواید چې سره پای کې جوور ورنه وځي نو ډیر زیات لکه هر یو حیوان بیل بیل مزاج الله ولا ورکړي شاته مچې ته وګوره الله سبحانه و تعالی په سونه کمال پیدا کړی دی دون او شرطي الله ولا ور کړی دا یو شکل دغه شی جوړی خپل جاله په غرونه کې جوړی په ونه کې جوړی او په کوټو کې جوړی د درې مقامات او به چې هغه جوړی نو شکل مسدس ولا ور کوي په ګوډي شکل دا د شکل د ډېر مزیدار شکل دی دا شکل الله ور کړی په هر لار کې یو ځان له پیرداران کې نه ولې دي د پاره چې میګان او هغه حیوانات چې خوګو په سر راځي چاره نشي داغه مقابله کوي یا د سری مچي چر درانه نشي الله سبحانه و تعالی ولته سي پوي ول ورکړي کدا نه میګان به ورتل نور حیوانات به ورتل شاد به ته پړل الله ولا دا عقل ورکړي او دا پوي ول الله ورکړي چې زي تاسو دیونه کې ګرځي او غرس راټولوي او دا چې 1200 کیلومتر لا شي ګن 1200 کیلومتر بیا مخبل جاله پیژني نور حیوانات کې دونه لري لاړ به خپل علاقه نه پیژني او دې کې الله پاک دا کمال چولې ده الله تعالی فرمایلی دي کنه فصل کی سبول ربک ذللا ته د الله په لار باندې ځان بستا تابع وي هغه خاص یو مدار یو سره کې جوړ کړي هغه سرک باندې زی به پاګې باندې به تر او پس کی په دې هوا کې دای خپل سره کو نه وي او دونه خیر ته رب العالمین ول ورکړی دا چې د دې یو مشر دی او د دې یو خاص خوراکي هغه ته ملکه وای غذاء الملکه دغه ملکه د پر خاص خوراکي هغه په دې شاتو کې انتهایی طاقت ورشه دی چې دا بار ملکونو والا او د طبيبان چې هغه پیدا کی کنه یو کیلو دا غي تقریبا چې په 10000 ریال باندې کی په 10000 ریال باندې هغه عربان یې هغه دونه قیمتي شی دی او دا دی ملکی له سره ورګه د عام مچې نه خوري ولی ځکه د دې مشره د یعصوب وتوای هغه چې کله دغه خصوصي شاتو خوري ناغي په بدن کې دونه ګرمي پیدا شي دونه چې دا ټول مچې به داغې نه پیدا کی دا یو مچې نه هغه به پیدا کی او دا په دې طریقه باندې پیدا کی چې دا نورې مچې ولېږي او هغه دا رس راوړي او په هغه سرو کې واچي خپل جالو کې دې سوري جوړ کړي په هغه کې واچي واچي دا ملکه په سراجي او د هرې جالې ته ورننه وځي هرې سوري ته او هغه کې پوکې کوي یو خپل خاص پوکې ده د دې په دې پوکې کې د طاقت الله چولې ده چې هغه کې ګرمي راشي او دا هغه د وجنې ست حیوان پیدا شي دا مچې په دې طریقه باندې پیدا کیږي د دې وی مچې نه پیدا کیږي دا مذکر مؤنث کدی کې چرته دسی ماده پیدا شي په بازو مچو کې چې هغه شروع شي او دا شات خوري نه هغه مچې وجنې هم قتلې مګې لره سم یو نظام د داغي ناشنا عسکري نظام دی او ډېر ناشنا پروګرامونه د دې په اړه کې تاسو د شاتو مچو اعلان ته پوسو کې ډېر عجیبات بل ته بیان کی دا د کوټه حیوان له دادون عقل مندي چا ورکړه دا رب العالمین ولا ورکړه چې الله ولا نه ورکړه دغه د عقل کم ځای نه راغی دا کمی ماده ولا ورکړه کم طبيعت ولا ورکړه کم مخلوق ولا ورکړه کم ملک ولا دا ورکړه دا رب العالمین ولا ورکړه د دې د وجنه په حیواناتو کې ډېر عجایب دي عجایبات میګانو ته چلاړ شي پای کې عجایبات او دا ګډړان او غیره د ګډړ یو ناشنا حیله دا ده د خوراک د پیدا کېدو لپاره چرګان چې د شپې راځي هغه تختی را تختی مرغانو ته پټیږي را پټیږي نو هغه هم دغه کوي د ماتي وای کله چې دا ډیر وږي شي نو دلوي داخله ورزي چې دا ځکه څملي په صحرا کې او دا خېټه د سره اوپر سره د خپې د سیو چتی کی استر کی پټی کی نو د عام حیواناتو دا ګمان راشي د مرغانو چې دا مړ شوی دی ناغه دا مرغان راځي دا مرداري ماتي کنه لګي هغه خوري نو چې کړه دا مرغان په دبا راځم شي د خپل کې هغه ټنګي وي لګي سترګې له بدا په زر راوځي یو مرغ د وتی استونیس په دې طریقه باندې دا هله مولول دا فکر مندي د چا ورکړ چې د څه کاوه دا دې ګدرانو کې د سالبانو کې ودا چل هر حیوان ته الله پاک لار او خود لیدا الذي اعطى كل شيء خلقه هغه ذات دی چې هر شي ته پیدایش ورکړي دي ثم هدا او به وت لار او خود لیدا سبیل المعاش چې ته په دنیا کې څنګه ژوند تیرې د دنیا کې د ژوند تیرولو طریقې الله دا ورکو دي چې الله رب عزت ورونه کې دي حوانا سره عقل کما دي داغه سره طاقت کما دي به چې الله یو تورونه کې عام حیوانات ته الله داسې عقلونه ورکړي دي مرغان ته ورکړي دي او کارغانو ته امر کړی دي کارغانو کې الله پاک درې صفات پیدا کړی دي یو شدید الحذر دی وړي دیږي او دارنګ حدید البصر دی نظر ډېر تیز دی او خفی الصفات دی دا چې د خپل مادي سره ملاویږي نه چان نه لیدل او سفر پټ زیات زی خپل مادي سره چې ملاوي صحبت چې کوي جما چې کوي دغه تعبیر وګا خفی الصفات کارغه به استاد شرط نه لیدل چې ببل کارغه باندې خطلې وي ان شاء الله تعالی تاسو د نظر باندې راغله دونه پړ زیاته زی وای دا دونه یریږي یو پیروي کارغو خپل بچی ته وصیت کاوه چې بچی کله ته انسان ویني او هغه کته کیږي زمکه ته کانه راړي نو ته زرو چتیګه پاسېګه زکه چې دا کانه باندې تا ولي وره ناغه ته ویل چې بابا د څه بکو چې انسان مې د پاسېګم با ولی کې دې چې کانه د مخکې نه راخسته وانه ولي دا داغه په فطرت کې الله دا یره چولې دا یره عام مرغانو کې الله د یری ماده دې لپاره چولې ده چې دا ویریږي او انسان ونی نسی او یا حیوانات یې مات نه کی دا یره دغه لپاره فیدمنه دغه د ژوند د بقا ذریعہ ده نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا مثال لا کړی فرمایلی دی ان الله يدخل الجنه الله به داخلي جنت ته داسې اقوام داسې خلک افئدتهم افئده الطير چې دا غي زړونه به دي زی لکه د مرغانو په شان تا د دې یو مطلب دا دی لکه د مرغ چې څنګه نرم زړه دی د څه نرم زړه چې کله وو الله به جنت تعالی بوزي چې زړه دې سخت به د جنت لایق دی د معنا دا چې لکه څنګه چې مرغان یریږي هلکه دا غیر وخت یې رپیږي کله چې د الله نه یریدلې د جنت د الله بوزي دریم مطلب دا دی لکه څنګه چې مرغان کې توکل له په الله باندې اعتماد دی نو کله چې زړه ستام جوړ شي په الله دې اعتماد الله سبحانه وتعالى تعالی جنت درکړي دې خبره ته فکر نه تاسو سما دې خو متوجه شي دا به تاسو درستم دا خبره پیدا درکې د قران او د حدیث په فهم کې درکې او موږ چې کوم موضوع شروع کړې د چا د الله معرفت دی هغه کې دا خبره پیدا مړي دا بعض ختمه ور د دې د وجه مختصر مختصر خبره وایم دې ته وګوره د الله د قدرت د نخو ته د شپې ورځې ته وګوره د عالم الزمان زمانه ته وګوره دا زمانه چې د تیریږي د شپه ورځ راځي او سار او مازیګر وخت راځي او د ماخام ټیم راځي دا د الله د قدرت نه کړه کدا ټوله زمانه د ورځ وي نو به هم نقصانات کټول شپه وي نو به هم نقصان وي کټول سار وخت هم نقصان به کټول د مازیګر ټیم هم نقصان به الله دا اوقات دې لپاره بدل لکه دا د مازیګر ټایم دی ځاج بدل شي زه چې ذکر او عبادت وکړو دې کې ستړی شو لکه د ماخام ټایم راغی لکه څنګه چې وخت بدلیږي د سړي د طبيعت بدلیږي عبادت ته به شوق پیدا کیږي اوس به شوق نه ما خام کې به شوق کی ما خوستم به شوق نه چې د شپې را پاسې مزیدار شوق به دی هغه وخت به شوق نه چې سار مونږ دی وکړي دی وخت به شوق د وخت د بدلیدلو د وجه نه د سړی په بدن کې تبديل پیدا کیږي نو د دې لپاره الله د اوقات بدل کړی دي کله کله ورځ د ټیم نه ملاويږي شوق د نه مازیګر کې مازیګر کې د شوق نه ټیم د نه ملاويږي ماخام کې ماخام کې د شوق او ټیم نه د سره مخستنه کدا نه د شپې په اخره حصہ کې را پاتېګا کدا نه د سار وخت ته تللی په دې ټیمونو کې د الله بندگی وکړي ولعلکم تشکرون او قران کې د لیل او نهار الله ډیر بیان کړی که تاسو ګورئ ومن آیاته الليل والنهار الله فرمایي زما د نخو نشپه ورځ هم ده تاسو ته وګورئ دا شپه د تیار کړی دا په دې کې سکون چولې ده دا ورځ رڼا کړی ده او په هغه کې د بندگانو لپاره فائدې چولې دي چې دی وګرځي علم طلب کی خپل کار کسب وکي او خپل تجارتونه لاله شي خپل حوایج پوره کړي دا رڼا دا دغه د قدرت نه کړه او دا تیار هم دغه د قدرت نه کړه نسلخ منه النهار سورة ياسين کې الله سبحانه وتعالى فرمای و آیت لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ویل دې لپاره یو نه کدا دا شپه ورځ دا د دې لپاره د عبرت نه کدا کنه الله فرمای زه دا ورځ لری کوم دا ورځ د سینې کې پوسټ کې د شپې د پاره دا پوسټ کې د زواړو ما خلک په تیار کې استورنه وځي او به د شپې پوسته کې لري شي خلک ورځ کې ورننه جرانه راشي شپه لنډيږي لکه دی ورځ کې اوس لنډه ده ورځ وګدا ده به چې جون دویشتمه ته ورسیږي شپه به وګدا شي سار کې به فرق پیدا شي یو منټ او دو منټ بده چې وګديږي د شپه په ورځي ورځ به لنډيږي الله سبحانه و تعالی دا لیل او نهار چې موږ لپاره پیدا کړی دی نه دا د عبرت نه هم دا او د عبادت لپاره دی لکه څنګه چې قران ویلي دی تبارک الذی او اراده شکر او کسو په کې د الله بندگی کوي بندگی په کې کیږي عبرت بم ته مونږه مونږ به د دوه راخلو مونږ به د الله په پیژنو با او بل دا چې بندگی د الله باندې کې کوو خلف معنا دا ده کده شپې د ټیم نه ملاویږي د ورځې وکا کده ورځې چرته نه اوسګار د شپې عبادت وکا او کله چې ورځ سره کار کسب لور کی ټول ورځ دکانداري او ما خوستان کې وسیارونه او ټي وي او د شپې خوبونه او تر سار نه بجو پورې او به به دکان ته تګ نو د دې انسانانو صحیح اراده ده د دې ذهن دا دی چې منګه عبس په دې دنیا کې پیدا شوی یو منګ د لپاره حساب نشته دی سبب الله سبحانه و تعالی ته څنګه پیشي نه افحسبتم انما خلقناکم عبثا دا خطاب الله د خلکو ته کوي اے خلکو ستاسو دا ګمان دی چې تاسو چې عبس پیدا یې تاسو به الله له نور ځوان نه کومې دانه لا ترجعون ايحسب الانسان ايترك سودا د انسان دا ګمان دی چې دا به محملي په دنیا کې او الله پاک د اسمان او زمکه څخه بس پیدا کړی دی بس پیدا کړی دی وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا دا د کافرو ګمان دی چې دا وجزا بس پیدا یم او اسمان او زمکه بس پیدا دي او یو سره د الله په نافرمانی کې ژوند تیرو د دوړ دی برابرۍ دا چرته نشي کېده الله وايي مال بر عزیز بس حسابونه کوم د دې شپې او د ورځې او لم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر د دې عمر په باره کې بل الله تاسو کې زموږ استاد سره د دې د وجه نظم دي جمعه کې دا موضوع و قران پاتې شو ان شاء الله راتلونکي هفته کې بیانوم کله ما چې د توفیق او طاقت راکړي اغتنام او اوقات چې د اوقات سره بس مته راوي خلکو نشپا ورځ دم د الله سبحانه وتعالى د قدرت نه خدا دریابونه چې دا دغه د قدرت نه خدا بس دې ټول عالم کې د ګوره د هر یو شی د الله د قدرت او د حکمت او د علم نه خدا دا مختصر دلیل من بیان کړ دي کې تفصيلات کې هر یو کې په ورنه وځي نو ډیر وخت د انسان نه اخلي دا تقریبا چې لسمو کې یو لسم دلیلو د دې خبرې چې د الله د وجود او دغه د قدرت او د علم او د حکمت دلیل چې مونږ بیاناوه یو لږ دلایل دغه نه مخکې بیان شیو او دا غي ولسم دلیلو د دینه بعد به ان شاء الله تعالی منګه ضروری ضروری ابحاث دا بیانو اسی اجمال تاسو ذهن کې اچوم چې شوقم پیدا شي لکه فوائد الايمان ثمرات الايمان د ایمان څه پیډې دي سل فیدې چې سې ایمان دې په الله باندې راوړ سل فیدې په دنیا آخرت کې الله درکې او داګه وضاحت ان شاء الله دیم اسباب زیاده تر ایمان د ایمان بل سړي څنګه ترقی کوي د ترقی د پار اسباب دارنګ اسباب حفظ ایمان د ایمان به موږ څنګه بچ ساتو چې محفوظ وساتو چې تر مرګ پورې الله پاک موږ سره وساتي او مرګ په ایمان کې راشي دا ډېره لویه خبره ده کنه دې د پر موږ د ټولو کوشش ده چې الله موږ سره د ایمان باقی وساتي ځکه ګران خبره خو هم ده چې ایمان د سړي سره باقی پاتې شي اسباب حفظ الايمان چې قران او حديث کې دي دارنګه شعب الايمان د ایمان شعبه على سبيل الاختصار واو یا شعبه الاسباب المنافيه للايمان في الاحاديث النبويه چې قران او حديث کې راغلي دي هغه اسباب چې د ایمان منافي دي نبی علیہ السلام په نفي د ایمان کړي ورکه دا کار دی کوم ته مؤمن نه کدا کار دی کوم مؤمن نه اسباب منافیه دم تقریبا او یا یا پنځه او یا اسباب دي ما سره چې ما را جمع کړی دي د مخکنه دا رنګ دا بحث به بیانېږي نواقض الايمان ایمان په څه باندې ماتيږي لکه د مانځه ماتون کې ششته کنه نو دا رنګ نواقض الايمان هم شته دا رنګ شروط قبول العمل الصالح وشروط حفظه عمل دا د ایمان یو حصہ ده نو دا عمل به څنګه قبليږي داګه د پاره سوار له شرطونه هغه به ذکر کی او دارنګ هغه دوا اسباب چې انسان به کمال تر رسي چې دا غینه به یو درې تعبیر ان شاء الله تعالی په خپل ټیم باندې به کولای شي چې دا مهم او ضروری باس نو دا قسم افغان سودا سي نور دا خاصه وز دیو کې زما اجمالاً ذهن کې دي نور د سشتا ضروری ضروری باسونه د ایمان متعلق چې هغه د سړي په ځړ کې انتهایی رڼا پیدا کوي او سړي له قرآن او حدیث کې فهم ورکوي او ډیره خدمت باسونه دي چې دا غینه تاسو مخ اخوا دې خو ماړه وای الله سبحانه و تعالی دې زموږ استاد او تاسو په دې خبر باندې د عمل توفیق راکړي او صحیح بصیرت الله مون ته خپل دین را نصیب کړي نن می خبره وګدا وکړه په لوځ به ودنې ان شاء الله تعالی وصلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین